او صورت سوی سیو شپږ سې دې صورت ایک طرح بال الناس نزدې شوی دې خلق ته حساب او وخت حساب داغي او هم او داخل فی غفلتن پنا خبرې کړي مورزون راس کون کړي ما آیاتهم نرازی دیتا من ذکر سواز من ربهم د طرف در خپل نامحدث انتازا الهذا الا بشر مثلکم چې نه دا پیغمبر مگر دا یو بندر تاسو غونډه کې افتاتو نسهر آیات سورات کوي جادو تا وانتم تبصرون تاسو ویني خو دا جادو لري قال انوي پیغمبر رب زما علم القول پويږي په وینا او فی السماء بر اسمان کې ولر دې زمونږ کې یعنی پارس پوهه وهو السميع العليم او دا الله اوریدلو والا پوه دی بل قالو بلکې وای دی اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي بل افتراه بلکې جوړ کړي دی لرا پیغمبر د ځان نه نه نه بل هو شاعر بلکې دا شاعر او لیونه دی فریاتنا نراتجو کې موږ ته بیا آیاتن په یو معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې دا لګري شو اولنی انبیاء علیهم السلام فلما کلا حسو چې اولید د ایز با سنا عذاب زمنګا او سا کرے زمنګ عذاب اذا هم منها يركزون نا گاها دای داغینا يركزون تخت دل منډي واره او ویل شو د تعالی ترکزو منډي موه تخت مکوي ورجو واپس الی ما هغه مال دولت تا او ترفتم چې مسیو وي تاسو فی پای کې مالدار شي پای کې نو موږ بني ولیو دلرا من لدنا د طرف خپل نو چت مخلوق کې ان كنا فاعلين کې شرط یو منګه کون کې دې کار بل نقذفو بالحق على الباطل بلکې را غردو منګه حق په باطل باندې فیدمو نو مات کې هغه حق دې باطل لرا فاذا هو ذائق ناغان دا باطل ختمې دونکې ځای ختمې دونکې ولکم الویل او تاسو لپاره هلاکت دی دا سنا تصفون کو تاسو بیانوي وله من فی السماوات والارض خاص الله له اختیار دا سره چې پاسمان نو زمکو کې یو اسو چې په نزداغ دی لا استکبرون ځان غټ نه غني د بندګۍ د الله نه آیا ونیول دای د زمکنا نور اوس د زمکنا آل حسن نور مدرګاران هم چې دا مدرګاران به یون فیرون پورته کړی دی حاجتونه یا پورته بګی دی د قبرونو نه لو کان فیهما الہات الا الله کچرته وې پاسمان اوس مکه کې نور خدایان به د الله نه دا چا د پاره وعظ زمانہ مخکې دا قران بل اکثرهم بلکې زیات در خلقنا نه پويږي په قران فهم مورزون د راس کوم کړي د الله د کتاب نه وما ارسلنا من قبل کامل رسول نه لګلې موږ سانه په خایو پیغمبر الا نوحي مگر ما به حکم کا ویلې ما الیه غتا انه یقین شان دا لا اله الا انا ونبلوکم بالشر والخير او امتحان اخلو موږ تاسو په راتلو د شر او د خیر فتنه امتحان و الینا ترجعون او خاص موږ ته تاسو واپس کولې شي فایزا راک الذین کفروا کله چې ویني پیغمبر تعالی کسان چې کفر کړي ټوکې کړي منهم د دینا ولا ټوکې کړي دې پسې هغه چې دې هغه پسې ټوکې کولې وایا پیغمبر ما یکلکم باللیل والنهار سوک و بچ کی تاسو لرا د شپې او د ورځې من رحمان د غذاب د مهربان بادشاہ نه بل هم ذکر ربهم معرضون بلکې دې د یاد آی در خپل نه اراس کوونکی دي ام لهم الہاتن آیا دایلرا مدرګاران دي یصحبون ملګری کړی شي په امداد د مخلوقات بل فتعنا بلکې پیدا ورکړل موږ دې کسانو ته او مشرانو ته حتی تر دې یا چې اوږده شو عليهم العمر فاغبانې زمانه د عمر قال نبی موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام بر ربکم رب السماوات والارض بلکې پالون کې استاسو پالون کې رې د اسمانو د زمکو الله چې پیدا کړی دی لرا وانا علی ذالکم من الشاهدین او زه هم په دې باندې تاسو ته هم د گواہی کوونکو نه وتالله قسم بالله لاکیدن خامها چلو کوم زو اسنامکم د بوتان استاد سره قالو نوی دی فاتو راولی اغا علا آیون الناس په مخا مخ د خلکو لعلهم خامخا چې دا خلک یشهدون گواهی وکړي قالو نوی دی انت فعلت هذا آتا کړی دا کار زموږ د مدرګارانو سره یا ابراهیم قال نبی ابراهيم عليه السلام بل فعلوا بلکې کړه دې کار لرا کبیرهم هغه لوی خدای د دی هاذا چې الله دی یو معنا بل فعله بلکې کړه دې کال را فعی کبیرهم هغه لوی خدای د دی چې الله دی یا بل فعله بلکې کړه دې کال را کبیرهم هغه مشر بود د دی هاذا چې دا دی دا مشر دی که ته پوسټ وکړي چې فایده نه رسي تاسو ته څه شي او نو تکلیف لري کولی شي تاسو نه او فلکم هلاکت دي تاسو را او دا سوچ تاسو بلې بيد الله نه افلا تعقلون تاسو اړ عقل نه کار نه اهلي قالو نو دي حرقو او سو زوي درا وانصروا الہتکم امداد کوئی د خپل مدرګارانو ان کنتو فاعلین کشته تاسو کوم کې دې کار یهدونا چې بیان وکا به امرنا په حکم زمنګا واوحینا الیهم فعل الخيرات او وحی کړو موږ دیتا د کولو د نیکو و اقام او سره پابندی د مانزه او ورکولو د زکات او دی لنا موږ ته عابدین عبادت کوونکی ولو تنیات کلو تر سلام چې ورکړو موږ ته حکم پویا طاقت د فیصلو علم پویا ونجیناه من القريه التي كانت کله چې دوالو حکم کا په پرد هغه فصل کې اذن نفشت فيه غنم القوم کلا چې سره د پای کې ګډل یو قوم وکنا او مونږ له حکمهم د پاره د فیصله دا شاهدین د گواہی کوونکو نه دا حاضرونه وفهمنا سليمان او په ور کړو موږ سليمان عليه السلام ته کلنو هر یو آتینا ور کړو موږ او خودلې موږ د تکار د ګورو تاسو د فیدې د پاره لتحسن کوم دې د پاره چې بچی تاسو لرا من باس کوم د جنگ تاسو نه فهل انتم شاکرو نای تاسو شکر استون کی تابعدار او تابع کړی موږ د پاره سليمان عليه السلام ری پاد عاصفتن ته تجری چروانو په حکم داغو ال الارض التي زمکه آیتا بارکنا چې موږ خیر چولیو چا پیدا غینا چې مونږ خیر چولی بیا پای کې وکون او مونږه پالیو چې باندې عالمین پویا ومن الشیاطین او بعض د شیطانانو نه اصول چې وکوي وله دا غد پاره ويعملون عملا دون ذلک عمل به کو عمل به زدینا وکنا او مونږه لهم دا غد پاره حافظین د ساتونکو نا و ایوبا او یاد کا ایوب علیہ السلام اذنا دا ربه کله چې عاجز کړو خپل رب ته انی بشک از مسن یزر رسیدل ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمین او تی رحم در رحم کوونکو نا استجبنا له نو قبول کړم دا غره پر دعا فکشفنا ما به من زورن نو لری کو موږ دا غنا فا هغه مصیبت چې پاغه باندې اوس تکلیف نه واتینا اهله ومثلهم معهم او ورکړی و مونږ هغه ته اهل د هغه او په شپشان د دې سره د دې نه دا مهرباني وه طرفه زمونږ نه و ذکرا للعابدین او وعظ او نصیحت د پاره د عبادت کوونکو او یاد کې اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام او ذل کفل ټول من الصابرین صبرنا کنا الله اله چې نشته لري بل حاجت پر کول والا الا انت مگر تای سبحانك پاکی د تعالی ای الله انی بشک زایم من الظالمین د کمی کوم کنا نو قبول کړه موږ دا غره فار دعا او خلاص کړو ما غره را من غم د غمنا وکذالک ننجی المؤمنین او دا نه اخلاص سو مؤمنان لرا او دا نه اخلاص سو مؤمنان رسول خیال کا وکنه یار دا ګوره بټن خراب ده بټن نه لګي بټن ختمه ده ا موټر جام شوی اوس بس کو دې سر وذکریا اذنا دا رب اواز کو زکریا علیہ السلام قل رب تا ازما رب مخر زما رب تشتور وانت او تی خیر الوارثین غرد وارثانونا فاستجبنا نو قبول کړ موږ دا غره پر دعا او باخ موږ ته یحیی علی السلام او اصلحنا له زوجا او طعام د کړ موږ دا غره پر خدا دا انهم بشکره کانو یصالون فی خیرات تلوار به کول په نیکو کې دا انبیاء په چې ما را لګلو دا طریقه تاسو را طریقه وا وانا ربکم فاعبدون او زستا سره به ما نو زما عبادت او بندګی ریو کوي وتقطعوا امرهم بینهم او تسنس کار د دین خپل په خپل منځ کې ټول الینا من تراجعون واپس کیدونکي ومن يعمل اچا چې عمل وکړنی کینا حلال چې دی مؤمن نو نشته دې ناشکری بسای د پاره د عمل دا او بشک موږ له دا د پاره کاتبون د لیکون کنا وحرام علی قريه او حرام دې پاک کلی باندې چې هلاک کړي موږ هغه را انهم بشک دا به حرام دې چې بشک دې لا یرجعون واپس کیږي دې بچته واپس نشي به دې کړی تا د جهنم توکل نو ټول وی فیها په د جهنم کې خالدون همیشه لهم د د فیها په د جهنم کې زفیرون چنکار وی نریواد وهم او دی وی فیها په د جهنم کې لا اسمون چې نه باوري د خیر خبره او ان الذين بشکا کسان سبقت لهم من الحسنى چې مخکې شوی دی لرا د طرف زمونږه حسنا مخامخیږي به د سره فرشتي او ویل به چې هاذا یومکم الذی دا ورځ تاسو له هغه چې تاسو په تاسو سره وعده کولې شو یوم نتوی السما پاور چې راغون کو کومنګ اسمان لرا کتوی سجل للکتب فشان دراون دولو منشی خلو کتابونو لرا کما بدأنا اول خلق نویدو لکه څنګه چې ما پیدا کړو پاول زل باندې بیا واپس کوم دې لرا مخلوق یرث او چې میراث کې به واخلي دی لرا بندگان زما نیکان ان فی هاذا یقینا په دې قران کې لبلاغن خامخ رسول لی لقوم عابدین دا چې قوم د پاره چا غا عبادت کوي او ما ارسلنا کا الا رحمتا لګل موږ ته مگر رحمت د پاره د مخلوقات وا پیغمبر انما یوحى الیا بشک حکم کړی شوی ماته انما چې بشک مدرګار تاسو مدرګار دی کیو فهل انتم مسلمون ایت سو غاړه کې خودن کې الله تا وان تولوا نو کړي واولیدل فقلوا اذنتکم علی سوائن ز اعلان کوم تاسو ته په برابرۍ ز اعلان کوم تاسو ته په برابرۍ باندې اعلان کوم تاسو ته په برابرۍ ز تاسو خبروم برابر و ان ادري زنه پويګم آی نږدې دی یا لر دی آی تاسو سره واده کولی شي بشکل الله پويګي په زور په ښکار او د وینا نه او پويګي پاج تاسو پټوي او زنه پويګم شای چې دا عذاب فتنه وي تاسو لپاره او متاع او فایده الہ انس وخت پوري قال نو وی پیغمبر ای زما رب فیصله او کې پرشتیا او رب زموږ دې مهربان بادشاہ چې داغه نه امداد غوښتلی شي پاس چې تاسو بیان وي صورت کې صورت حج په دې صورت کې رد شرک فعلی دی حملها خپل حمل لرا وتر الناس سکارا اوینی بت خلق لرا سکارا بیوش وما هم بسکارا او نبوی دی بسکارا بیوشا ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب دا اللہ دی سخت ومن الناس بعض الخلق ناسو دی چاگا جگڑا کئی فی اللہ فدین دا اللہ کی بغیر علم بغیر دلیلہ ويتبع كل شيطان مريد او تابع کیږي د ار یو شیطان سرکش کوتبا مقر شوی دا لیکل شوی په دې شیطان دا خبره یقین شان دا د او سوچ واولې دې شیطان دا فانه بشک دا شیطان یذلو گمراه کیدلرا و یهدیه اولار خیدتا الی عذاب السعیر په طرف د لار د جهنم او نه پورا او نه پیدائش کړی شوی دا کرپندی ای مخلقتن چای کی پورا خلقت راغلی وی پورا دانچه جوړ شي وغیر مخلقتن نه پورا دیر پارا چخکارکو مونږ تاسو نور عدل عرض للعمر کمزورتیا د عمر ته لکه لا علم در پر چې پو نشي من بعد علم پس د پوه نشین پس سیز باندې وتر الارض ویني بتزم کړه را حامدتن او چا فیضا انزلنا له الماء کلا چې وروړو مونږه په دې زمکه باندې وبونه خوشاله شي د ازمکه او ربته پړسي وان الله بشک الله يبعث را پورته کیا سوچ په قبرونو کې دي ومن الناس بعض الخلقنا سود چاغه چګړه کوي په الله په دین د الله کې بغیر دلیل ولا هدن او به د هدایت ولا کتاب منیر او به د کتاب روشننا ثانی عطفی اړون کې خپل اړخ لرا یوز الله دې لپاره چواله خلق د الله د کتاب د الله د دین نه حاضر را په دنیا کې خزون رسوایی دا او بس کوم دن را په ورځ د قیامت کې عذاب سوزون کې ساره کذا ذکب ول عذاب ما په سبب دای قدمت ادا کا چې مکرې ګلو الله سنستا وان الله بشک الله له سن دې بظلم لبی ذاته کوم کې پېچا ومن الناس بعض د خلقنا سوق دي چې عبادت کوي د الله علی حرف په شک باندې فإن أصابه خير کو چرته اور چې دلته خیر پیدا اطمینان خوشالي وي پای باندې وإن أصابته فتنه او کور چې دلته فتنه نو اوړي الله وجي په خپل مخ باندې ورسا او چې دا شرک دی ذالک لبیس المولا ډیر بد دی معاون ولبیس العشیر ډیر بد دی ټبر ان الله بیشک الله یدخل الجنه یا کسانا منو چې مان وروړي مده کړي نه جنتونو ته تجری چې به یې ولان دې دونو دا غینه ولې بیشک الله کیا کا چې وغاړي منا او سو کار یې زمونږ دا خیال او ګمانه الله ينصره الله په دنیا او آخرت دا دواړه ډلې دي جګړمارې چې جګړه کوي په ربي په بار د وحدانیت در خپل کې والذین کسان کفرو چې کفر او کو نو قطعات کټ پکړې شي لهم د رسیا بن جامع من نار دور یصب چوا بړولې شي د پاسه د سرنو دا ګرمي وا یو ساړو چوری کولې بشي په دې بو سره هغه څه چې په ګډو چې په ګډو دې کړي ول جوړو سرمنه ولهم او دې لپاره مقامعو غرزونه دي من حدید او اسفنو کلمار کلا ارادو چې ارادو کړي اي خرجو چوز دې من هذا دینه من غم من دس غم دو جنا اعيدو فيها چې واپس کولې بشي دې فيها پای کې وذوقوا عذاب الحريق او ویلې شو چې عذاب سوزون کې ان الله بشک الله تنک یا کسان چې مان وروړ عمل کړي نه جنتونو ته چې وایي ولان دې دونو دا غنه ولې کاټیدار به پیش په دې جنت کې من ساور د باوګانو د سرو زرو ولؤلؤ د ملغلرو او جامع دی وی په دې کې حری درې خمو او اعلان کوه په خلقو کې په حج چې راځي به دا خلق تا ته رجالن پیادا والا کل زامن پار یو تازي اوخه یا اتینا چې راځي به دې من کل فجن عمیق په هر پلا را پلن جوړ باندې لیشهدو دې لپاره چې حاضر شي دې منافع هغه فیضو ته لهم چې د دې لپاره او دې لپاره چې یاد کړي نوم د الله فی ایام معلومات په ورځو معلومو کې ذالک دا دی وجن او مې عظیم چا چې تعظیم کو حرمات الله د پاک زینو د الله نو دا غره دې در را پني ضرب ددو او حلال دې ستا ز پارا دنګر مگر چې رسل شي پتا سودا حرمت او باندې حلال نه پاجتانه بر سزا نو ساتي د ګندګی رینا من الاوسان چې درگاونو کې براتری وجتنبو قول الزور او ځانو ساته دا وینا د شرک نه حنفاء لله شی حنیفگان خاص د پر د الله غیر مشرکی نبی مشه شرک انکی د الله صدا او من یشرک بالله چا چې شرک کو د الله صدا فکان نما خرج من السماء هویا کتب وی دې را پر او د برنا فتح تفوت پیر لکم تاسو له پدې کې فیدی دی دا نیټه مقرر پورې بیا زید روایت دې هغه زول کور دې او د پاره د اریومت ګرځولې مونږه منځ کنځې د قربانې دې لپاره چې یاد دې مونږ الله پاک چې رزق ورکړي دې لپاره الله یعنی چار پایان د زناورونه نو مدرګار ساسو مدرګار دې کې او نو خاص الله ته اسلمو غاړه کې دې زیر ورکا عاجز کوونکو هغه کسانو ته کله چې یاد کوي شي الله نو په یره شي دا غي زلونه او صبر کوونکي پاس چې رسیږي دایتا پابندي کوونکي د مانزه او دا مال نه رزقنا او چې ورکړې موږ ته تيون فكون خرج کړي دا الله په لار کې والبدن اوخا جعلنا غرزول موږ دي او خير لكم ساسو د فائدې لپاره من شاء الله کذالک هم دارنګ سخرها لکم تابع کړی دی الله تاسو د فیضې په پردې لپاره چې لوی بیان کړي د الله علامه پاس هدا کوم چې خودنه کړی تاسو ته او زیر ورکا محسنین تا ان الله بشک لا يدافع دفقي دا کساونه چې مان رولې شر د کفارو بشک الله مینه نه کوي د ار یو خوان خیانتګر کفور منکر سلام که چرته نه وې دفع کول د الله خلق لرا باز د دوی په باز موحدانو نو له هدمت نو خامخا نوار شوی به سوامعو ګرجه وبيعون سوامع زید عبادت د يهودو زید عبادت وبيعون زید عبادت د نصارا او صلوات زید عبادت د صابینو په مساجد او ران شوی وو جمعتونه چې یادول شي نوم د الله پای کې نوم د الله کثیرا ډیر او خامخا امداد کوي الله دا چا چا امداد کوي دین د الله بشک الله دې قوي او زور اور آکسان مکنام که طاقت ورکوم دیر را فی الارض پزمکه کې چې پابندي به کوي د مانځه او ورکوي به زکات لره و امرو بالمعروف و نهوا عن منکر چې حکم به کوي دی په نیکو او منع کوي به خلک د نارواونه الله لره انجام دی د کارونو او د نسبت د درو کوي نو فقط کذب تاخير د جنواله شی مکه دا غینا قوم د نوح عليه السلام عادیانو سمودیانو قوم د ابراهيم عليه السلام او قوم لوط نو قوم د لوط عليه السلام واصحاب مدین او خاوندان د مدین وکذبا او نسبت کړي شوی موسی علی السلام ته د دروغو نو مهلت ورکما کافرانو ته بیا ونیول ما غیره نو فکیف کان نو سرنګ زما نیول سرنګ زما عذاب فکاین من قريه نډه د کلونا هلاک کړي ما کړي حالان کې واکري ظالمان وانها یقینا قصه دا دا لا تعمل ابصار نه دی وړاندې شوی نظرونه ولکن تعمل قلوب اللطیف صدور لیکن لاندې شوی سترګې لاندې نظرونه ا سرونه هغه زونه چې پسینو کړي ويستعجلونك فتلوار سره غواړي پیغمبر دا خلک ستانه بل عذاب عذاب ولا يخلف الله چې خلاف نه کله وعده خپل وعده وما ارسلنا من قبلک نه دی لګلې منګه ستانه پوخا یو پیغمبر او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله چې بیان کله چې هغه بیان کاو نو غرزول به شیطان فی امنیتی په منځ تقریر د نبی علی السلام کې د خلکو پزلونو کې وسوسه لرا نو فیان سخ الله نو لری بک الله هغه وسوسه چې غرزول به شیطان په لږ مؤمن کې ثم يحكم الله آيات به مضبوط ک الله دلائل پر پر مومن الله په حکمت والا دی دې لپاره چې وګرځي الله هغه وسوسه چې غرزول چې غرزي شیطان فتنه تن ازمائش امتحان د پر دا کسانو چې پړونو دای کی مرز ده او هغه سان چې تول شوی دا زړونه د الله د دیننا او بشکا ظالمان چې دی لفی شقاقم بعید خامخا په خلاف لري کې وي ولی علم الذین اوتوا العلم او د لپاره چې کار کیا کسان چې ور کړی شو د علم د کتاب انه الحق چې بشکا د دې استعاده طرف درفستانه نو عاج نو یقین بو کې دی پاغه نو عاجز بشیا غته دا زړونه او بشکا الله خامخا توفیق ورکون کې دا کسانو ته چې ایمان وروړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نه او همیشه یا کسان چې کفر کړي په شک منو دینا حتا تر دې تا ته یوم ساتو چراغ دې ته قیامت نا صافا او یات یوم عذاب یوم نقیم یا را بشی دې ته عذاب دا او رزي به خیره الملک اختیار با یوم اذن فدارس کل الله خاص فرض الله وی يحكم فیصله بو کې الله دا تر منځ کسان چې مان وروړو او عمل نه وکړنې په جنتونو د نعمتونو کې وای او کسان چې کفر یو کو وکذبو دروغ وی بیا آیاتنا فایاتونو زمنګا نو دا کسان د عذاب د سپکونکو خورونکو او کسان چې هجرت یو کو په لار د الله کې بیا وجل شو بل دلاسا او ماتو یا مرشو نو خامخارز پور کې د الله رزق استا او بشک الله دې غره د رزق ورکوونکو نه خامخا دننه به کړي دوی لره زیر دننه کېدو ته چې خوشاله به کړي دوی هغې لره او بېشکه الله پوه دی صبرناک ذالک خبر هم دا رنګ دی او من عاقبا چا چې بدله واخسته به مثل ما او کبا په شان دا کې سزا چې زیاته کړې شوی به په د باندې ا پشان دای چې او کبا چې سزا ور کړې شو د نبی پای باندې ثم بوغي بیا جاته او کې شو په د باندې لا ينصرنه الله نو خامخ امدادو کې رضا الله بشک الله عفو کوونکی دی بخشش کوونکی دی ذالک ذاته وجنا بشک الله دنه کې شپې را پوزنه کې ورځ را پښپا او بشک الله سميع بصير او لیدونکو لیدونکو دا دی وجنا بشک الله ول حق دا دی رښتینی او بشک کسان چې دوی ته را مدد شوی به دا الله نه ول باطل دا دی بیکارا او بشک الله دې اوچت او لوی ذات آیات نیویني بشک الله را ورې من سما اذ برنمانو با ولکل امه جعلنا د پادار یو مګرزوري موږ من سکن زید قرباني هم چې دینا چې کو قرباني کوم کې دي دا غزه فلا ينازعنك نو جګړه دیونه کې تاسو سره په امر په کار د دین کې او رب لا خلق العرب په کا توحید د خپل رب ته انک یقینا تل علی هدى مستقیم خامخا پیدایت نه وي وان جادلوکانو کله جګړه کې پیغمبر تاسو سره فقلوا او کله چې لسته شي په دې باندې زمونږ آیاتونه واضح نو په جنې پته په مخونو دا کسانو چې کفر کړي المنکر ناروا والے یکادونا قریب دا کافر یستونا چې حمله وکړي بل ذین پاکستان یو دون چلوري په دې زمونږ آیاتونه وا افون بكم از خبروم تاسو لرا بشر پنا کار من ذالکم د دې کارونو تاسو نه النار چا ور دي وعده کړی الله دی اورا کسانو سره چې کفر کړي او ډېر بد دي زید ګرځېدو یا ایه الناس خلقو ذریبا بیانول شي مثلا یو مثال د بل نه غیر الله نفستمعوا له نو وکړي تاسو له دغه مثال بیانولو ته ان الذين بشکا کسان تدعون چې تاسو ترا مدد سوای من دون الله بيد الله نا لي يخلقو چری نشي پیدا کول دی مزبابن یو مشررا ولوی جتمعو لو اگر کدا جمع چې دا ټول مخلوقات له پیدایش زمشتا او کو تختګه د نه مت شي ان شي نو لا یستنقذو نشي خلاصول دی د دې مت د پنځو نه شي بشک الله دې اوریدلو والا بصیر لیدونکې یعلم پوی پاسبانی بین دیم چې مخکې د مخلوق د پیدایش نه دی وا چې رسول دین دی و الی الله خاص الله ته دې ترجع الامور واپس کېدل د کارونو یا ایه الذین آمنوا رکوع ای مومنان رکوع کوئ سجده کوئ واعبدوا عبادت کوئ ذکر رب وفعلوا الخير او کینه کوي لرا لعلکم خامخا تاسو بشي کامیاب او جهاد کوي فی الله په دین د الله کې پر جهاد دی الله غره کړی تاسو لرا و ما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځول تاسو لرا په دین کې ستنګسیا اتبعوا ملت تابع د دین د پلانو سره ابراهیم علی السلام هو دی الله سماکم المسلمین نیم خلی تاسو په مسلمانې من قبل په خاصه قران نا فی هاذا په دې قران کې دې لپاره چې شي خلک شي دنګوا علیکم پتا سو وتكونو شي تاسو شهدا گواهان ناز په خلکو پاکی مصلات پابندیو کې د مانځو ورکه زکات وا تسمو بالله منګولو لګوي بالله د الله په دین باندې هو د الله مولا کوم د اساس لري